ایت مم مکروهن باب دې په بیان د بندیدو کې هغه چوینی د مړی نه یو عیب یو ناروا شی دی وجنه وی خبره دارا خپل مړې دی خپل بچی او خپل خپلوان سنبال کی ادا خلق چې مړې ګوري او دا خزي ګوري دا د عبرت د پاره نګوري بلکې عیب پکې لټای سو کوئی خسته ښکارې دو سو کوئی بدرنګ ښکارې دو اشریت سوی مړی کیو عیب دیو کاتو نو دین ببندیگی خود مخلا بسوک بنده یا بھائی دا بی رافع اسلم مولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اچا چې دل کفن ورکو غریب دې کفن نو نو الله بد ته د جنت درې خمو نه جامې واچي د جنت درې خمو نه بسو کی د تب جامې واچي رواه الحاکمو وقال صحيح على شرط مسلم اے پمړی کیو عیب وکتو پټه کو اخل کو له سرګن کو چې د ذلت او رسوایو نشي ادمړي عیبونه بیانول جایز نه دي نو الله بد تسلويخ کرت معفيو کی یا بسلوی عیبونه د د پټو ساتي څنګه سلوی عیبونه د د پټو ساتي وصلی الله تعالی علی خیر